او صورت ممتاز دی په مناظره د شیطان د جهنميانو سره صورت ممتاز دی په دې چې سلور ځل پکې لفظ عالم دی او صورت ممتاز دی په مثال د عمل د مشرک او صورت ممتاز دی په مثال د مسالې د توحید په حکم او په توفیق در رب داغي لارې د غالب ستایلې شوی ذات ته دا څوک دی الله چې هغه الله دی دا اوس دلیل ذکر کړي الله هغه الله الذی د الله غي له ما فی السماوات چې هغه د پاره دی هغه څه چې اسمانونو کې دی هغه چې زمکه کې دی هلاکت دی د کاپیرانو د پاره د عذاب سخنا اوس کافران سوق دي الذين دا کسان دي يستحبون الحيات الدنيا على الاخره چې غره کوي ژوند د دنیا په آخرت او بندي خلق لره د الله د لارې نه او لټي غیلره کوګواله دا کسان دي په گمراهي لره کې د حق نه ومار سلنا من رسولن تجیل التبلیغ نه دی لېګلې مونږ هیڅ یو رسول لره الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم داغه په لغت د قوم داغه د دې لپاره چې دا خلک په خبره پوه شي ليبين لهم دې د پاره چې دا نبی بیانو کې دیتا فیذل الله من یشا پس گمراه بکړه الله پاک چاله رچې خوخوا گمراه کړل او به گمراه یعنی په گمراهي به پرې خودل او هدایت کوي الله تعالی ر چوغواړي الله د غالب حکمت والا ولقد ارسلنا موسی بیااتنا اوس دلیل نقلی د موسی علی السلام نه په تحقیق سره لېګل او موسی علی السلام پایتونو زمنګا ان اخرج قومک پدې چوبا سخپل قوم د تیرو نرنا تا ګورا موسی علی السلام کتاب صد پاره چې قوم د تیرو نه رڼا ته وباسه قران سلو لتخرج الناس من الظلمات الى النور د ټولو آسمانیو کتابونو یو مقصد چې خلک د شرکیاتو د ګناوونو د تیارونو رڼا ته ایستلو دا چې وباس خپل قوم د تیارو نرانا تا او پن ورک دی لره بی ایام الله ایام الله ابن عباس رضی الله عنهما معنی کوي بنعم الله په نعمتونو د الله یا بی ایام الله امام مقاتل معنی کوي په عذابونو د الله دواړه معناګانې ته مراد دي دا آیت دلیل دی علما وایي په هغه وعظ چې پای کې د خلکو زونه نرميږي خو شرط بدای چې پای کې با بدعات نه او د گمراهي خبره نه او منګړت کیسه بنئ نو داسې واقعات او داسې عذابونه او نعمتونه ذکر کول چې خلکو لپاره پن ورکه وړې نرميږي صحیح ده یقینا پدې کې خامخا نه خېدی د پاردار صبرناک شکر یستون کې کله چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته یاد کړي نعمت د الله په تاسو کله چې خلاص کړي تاسو د الله فرعون نه رسول تاسو تنا کار عذابنا ويذبحون ابناءکم لالا ولزامن تاسو ويستحيون نساءکم وبعزت کول زنان تاسو او پدې کار تاسو کې امتحان او طرف درب تاسو نه عظیم لوی یو نقطې ته سوچ وکړئ دا واقعا چې کله راځي یسومونکم سوء العذاب نور پسې یذبحون بغیر واو راځي او دلته سوي واو سره ويذبحون دا ولی اصل کې دلته کې دا واو ذکر راوړ چې دلته دا عذابونه شماري نو یو عذابو سوء العذاب ویلی موسی علی السلام کو کفر کوي تاسو نه ناشکری کوي تاسو هغه څوک چې زمکه کړي ټول یقینا الله خامخا به پروا واستایل شوی دی الم یاتکم نبأ الذین اس الم راغ اول ځل باندې د دې اول الم نبات جدال المشرکین مع الانبیاء آیت نه ګوري هغه کس علم یاتکم نبا الذین ان دی راغلی تاسو ته حالت داغ خلکو خبر داغ خلکو چې تاسو نه پخواو قوم د نوح علی السلام او عادیان او سمودیان او هغه کسان چې رستو داغ نو لا یعلمهم الا الله نه پیژن دی لره مگر یو الله دای تفصیل یو الله ته معلوم دی مدارک لیکلی دی کذبن نصابون دا چې ډیر نسبونه بیانې دی دروغ وایي ځکه چې هغه علم خو یو الله ته دی او بعض خلک ونخلی او ټول نسب آدم علی السلام ته رسی حتی چې د نبی علی السلام نسب آدم علی السلام ته رسولم صحیح نه دی ځکه دې کې به داسې خلک داخل کې چې به د نبی علی السلام پاجدادو کې نه او تبوی داد د پپلارانو نیکونو کې دي او داسې به تلری کې چې به یو تا ته پته نه دا سری خو چالي کلی دی کنه هغه پاغه وخت کې چرته نو د دې پورا پتن لګي تر عدنان پورې بخاری کې شتا او دا صحیح روایتونه ثابت د دین برا دی لاړو د کې چړل نه لري پکار لا يعلمهم الا الله دې بازو خلکو کار دی چې دار چا نسب آدم علی السلام ته رسي یالری یو ته دا فرد دوی دی هم دا چې دوی په پیغمبرانو ته چې ګوره چپ داسي یا فردو ایدیهم فی افواههم د ډیره غصې د وجنه چې پیغمبرانو ته په غصو او وس به پینه کېدن لاس به اخلاق ته ور واپس کو چک به پزانو لګاو غزو علیکم الالامل من الغیظ مخکې تیر شي درېمه معنا واپس کول به لاسونه خپل په خپل خلو کې د ډېری خندانا یو نه پیغمبرانو پر به خندا کوله نو دا یو نیم سړی چی کنه داغه خله ډېره غټي نو دا چغله وازه کینو بس بیا چې دینو بد لګي نو د اکثر چې خندا کوي نو خان دی به مو په خله ویلا سم کوي خان دی مو په خله ولی هغه ته پته ده چې کار بل شانه دی نو دا کاپیرانو به د ډېر خندانه چې خله به د ډېر आवाज شو او خندا به نشو کنټرول ول نو په خله به سکو لاس کې خود تزهیق د وجنا او یا درې سلورم معنا فی افواههم نه افواه د انبیاو مراد کا پس واپس کړیو دی لاسونه خپل پخلو د انبیاو کې د انبیاو پخلو کې نبی له به پخلو لاس کې خود چې د خبرونه کې خلک وانه وري لکه دا اوس خلک یو بل سره غپ لګی کنه لکه وی ګورال وېما انو دیو ته په خپل لاس کیری چې هغه ویل که خبره کوم دیو له په خپل لاس کی دی خو غپ لګی خو لکه په قصدن داسې کول چې نبی به بیان کو دی به له په خپل لاس کی خو فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به سمره بدبختو خلی ولا بندول وای چې حق ونه وای ادا نه کې چې وی وای چې منګه وورو که صحیح چې وی منو او ویلی واغه یقینا من کفر کړل پاغه چې تاسو لګلې شوی پاغه باندې او یقینا من خامخه په شک یو داغه نه چې تم را بلې هغه ته مریب لالا شک تون کیو ویلی پیغمبرانو داغه آی په الله په بارا کې داغه په توحید کې تاسو شک کوی هغه الله چې پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه دی را بری تاسو دې لپاره چې بخنو کې تاسو ته دوګ باز ګناونو تاسو او رستو کې تاسو تر نیټه مقرره پورې ویلی وغه نه تاسو مگر بندگان یې زمنګ په شان غواړی تاسو چې بن کې منګ داغه نه چې عبادت کو زمنګ مشرانو راوړې منګ ته دلیل ښکارا ویلو داغه پیغمبرانو نه یو منګ مگر بندگان یې تاسو غونه کې لیکن الله احسان کوي پاره چا چې خوخه شي د خپل بندګانو نه زمنګ اختیار کې معجزې چرته دي مو تاسو په شان بندگان یو الله را باندې دا احسان کړي چې پیغمبري را کړی دا وما کان لنا نشته موږ د پاره اختیار چې راتللو کو تاسو ته په معجزه مگر په حکم د الله او په الله باندې ځان دی اوس پاره مؤمنان وما لنا الله نتوکل علی الله سدي موږ د پاره چې ځان نسپارو موږ په الله وقد هدانا سبلنا او په تحقیق سره خودنه کړې د موږ ته الله د لارو د دین زمنګا هغه لارې را ته خودلې دي چې د الله رحمت ته سړی رسي او د عذاب نه لري کوي او خامخا صبر وکومنګه پاغي چې تاسو مونږ لکم تکلیفونه را رسوي او په الله باندې ځان له وسپاري مؤمنان ځان سپارون کې وقال الذين كفروا لرسلهم ویلی وغه کسانو چې کافرانو خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا خامخا وبوا سومنګه تاسو د زمکه زمونګه نه دای وتولې ویل ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا ادخال الہی دی دا دا چا د پاره دی چیریږي د پیشې زمانہ او یریږي زما د عذاب نه یا زما د يرولو نه واستفتحوا وخاب كل جبار عنید طلب کد فتح دی کافرو یا د پیغمبرانو په خلاف د خپل قوم کې او توانی د ارزو را وریناتګر اخوا داغه نبی جهنم او سکولې بشي پاغي داغه وبو وینو زو د جهنميانو نه په ګډ ګډ باندې بس کی غیلرا ولی چې ترخی وي یا ډېری ګرمي ولا یکاد یسیغه او قریب بنې چې پاسانه تیری کې غیلرا راضی بد ته مرګ نه داغه اسباب د هر طرف نه نه به غمړ کېدونکې او اخوا داغه نه به عذابن غلیظ عذاب سخت مثال لای کسانو اوس مثال د اعمالو د مشرکانو یره چې دې چې عملونه کړی نو به پیدا نه ور کوي نه مثال دا غي کسانو نه دا غي د اعمالو چې کفر کړي په خپل رب اعمالو هم کرما دي نشتدت به الريح عملونه داغي پشان د ډیر کو د ایرودي چې سخت والوزی پاغي باندې هوا فی یوم ناسب پاغي رز د تیزی سلی والا کې لکه ایری او پاغي تیز زل راشي نو سبب کې پاتې شي ټوله به والوزی کافر د کفر په وجه غ ټول اعمال څه شو والو تل لا يقدرون مما كسبوا على شيء قادر نه دی داغه نه چې کسب کړي د پس شی باندې کو غواړي الله نو ختم بکی تاسو را به ولی مخلوق نوي او نه دا کار په الله باندې سګران وبرزول الله جميعا تخويف اخروی خکار بشي الله ته ټول ولی اوس پټ دي سه نه پړډاګه وي وفقال ضعفاء پسو وي کمزوري چې هغه بي علم او او دارنګ شاګردانو مریدانو للذین استكبروا هغه خلکو ته چې ځانې غټ غنل او چې هغه ول منګه خوشی خان او عالمان یو او یا من پیران یو هغه خلکو ته چې ځانې غټ غنل او انا کنا لکم تبعا یقینا منګه تاسو د پسې تابعدار تاسو تابعداري کړې و ومنګ استاسو د پاره تابعدار اي تاسو موږ نه لري کون کی زمونږه نه د عذاب د الله نه سشیلارا موږ چې تاسو په نوم منښت او نظرانه او شکرانه وي او تاسو په سر بم جنگونه کولو تاسو سره مين او محبت اوس بم بچ کی قالو ناغي وو تویل او هدان الله لا هدیناکم کې هدایت کړي موږ تعالی خامخا به موږ هدایت کړي تاسو ته موږ خپل گمراهونو تاسو هم د سنه په سمیرال تاسو هم څنګه هدایت د تکړو برابر د منګ باندې کمنګ پر یادونه کو کمنګ سوار کو نوې منګ د پار سلار د خلاصي یا سزه د خلاصي وقال الشیطان مخکې د پیرانو مریدانو ذکر وکړه کنه نو لوی پیر بیا را پازيږي لوی پیر یې سو کو شیطان شیطانم ډیر خلک گمراه کړي دي او ډیر د شیطان ملګری وو وقال الشیطان وبو شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وکړي شي د کار جنتیان جنت تلاړ شي جهنميان جهنم تلاړ شي بس دا فیصله شو کنه نو دا جهنم کې بدا شیطان راشي او قرطبی لیکلی دی حسن بصری وای شیطان به وتا د اور په منبر باندې تا تقریر کوي او بدريږي او دا به ورته وي او دا موقع به الله ورکی چې دا مشرکان او دا د شیطان مرګري خزلیل شي نو دی به تراغون شي او دی به ته د اور په منبر ولاړی او دا ټول جهنميان به دا تقریر اوري او به وای شیطان هر کله چې فیصله وکړي شي د کار یقینا الله وعده کړی و تاسو سره وعده رښتیا الله درته ویلی چې جنت دی جهنم دی چاله به اجر ورکوم چې نه عذاب ورکوم نو الله رښتیا ویلی و وعدتکم فاخلفتکم او ما وعده کړی و تاسو سره نو ما خلاف کړی و تاسو سره د خپل وعده ما درته ویلو چې نه جنت شته او نه جهنم شته مړه از دا خلک لګیاري نو ما دروغ ویلو وما کان لی علیکم من سلطان او دې بوته چې ولی موږ دې گمراه کړی نو ما د باندې زور خو نه دی کړی نو زما د پاره پتا او ست تسلط او زور الا ان دعوتکم مگر دا چې ما دعوت درکړو تاسو ته پس تاسو قبول والے کړو زما پس ما ملامت کوي مال راو ملامت کوي خپل ځانونه ځکه ګناي واځه زمانہ تاسو خپل ده چې ما پس بی دلیل راتلای ولومو انفسکم ملامت کې خپل ځانونه نه مز پریاد قبل ان کې تاسو نه تاسو پریاد قبل ان کې زما تاسو خپل عذاب دی زما خپل له خپل خپل سمې دی انی کفرت یقینا ما کفر کړل پاګه چې تاسو شریک کړو مز په خوا یا خدا مانره چې زیدل نه منم مالم څه پیدا را رسولې ده یا ما ته اړو پته نشتا چې تاسو مال عبادت کړی دی زه انکار کوم ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دی د پاره به عذاب درناک زیر دنه بکړې شي هغه کسان چې ایمان راوړې د ملونه کړي د نیک جنتونو ته بېګي بلاندې دونو داغې نه نیرونه مې شبه دی پای کې په حکم د رب د دی تحیتهم فیها سلام پیشکشی د دی وی په دې جنت کې یا مبارکی به د دی په دې جنت کې یو بل ته سلام سلام علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه اوس دریم علم د دریم علم نه بعد مثالونه ذکر کړي د دواړو الامثله للفریقین د مسلمان او د مشرک او د توحید او د شرک علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه ایت نګوري چې سرنګ بیان الله مثال د کلمې پاکه په شان دا غونه پاکه ده اصلها ثابت چې مون داغه مضبوط ده و فروها فی السما او څنګه په پورته تللی دی برا تو اوته او کلها باذن چې دا مضبوط مونډي لکه داغي اصلها ثابت لکه مزیدار ونه چې مونډي مضبوط دی نو څنګه چې داغي ونه مون پزمکه کې مضبوطی نو د توحید عقیده هم د مؤمن پزړه کې مضبوط زیره او د مؤمن مضبوطه عقیده د توحید او ونه په بره تله ده او هغه کې سانګي دي میوي دي نو د دې مؤمن اعمال دې روزانه کوي او هغه په بره زی هغه سانګي د دې ونه هغه اعمال د مؤمن دي او داونه هر ټیم میوي کوي نو مؤمن هر ټیم چې دینو اعمال کوي نو ونه خوار ته میوه نه کوي دا حدیث کې راځي نبی علی السلام تپوسو کو یو ونه دا چې داغي مثال الله د توحید د کلمې سره مور کړي دا کم ونه چا یو مسله ونه یادوله چا بلا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم ناستو لوی صحابه دي عبد الله ابن عمر له جواب ورته خو د حیا د وجه نه کشر نو غږی نه کو نور صحابه جواب نه کنو نبی علی السلام وی دا د کجوري ونه ده نو چې کله پلار دی راضی پلار او زوی حضرت عمر او دا غزوی عبد الله ابن عمر عبد الله ورته وی چې جی مال جواب راته خو ما زکه ونه ک چې ما نه مشران خلق ناستو نو مال حیا راتله نو حضرت عمر ورته وی کدا جواب تا د نبی علی سلام په مجلس کې کړی وی دا مال دا غخ قیمتي و خانونه دا بهتر و غسرو سره قیمتي و خان نو دا د کجوري ونه د دې مشابهت ده د کلمې توحید سره ما مثال وضاحت کو خودل ته وي تو اوتی اکلها کل حين دای هر ټیم میوي کین هر ټیم خو میوي نه رجوره خو کال کې یو ټیم میوه کوي نو سماره هاي و نه وي او کوله هاي وي میوه کله کله کوي خو ملاویږي هر ټیم ته ګوره کجوره وړه جمع او هر ټیم ملاوي نور فروټ موسمی یو موسم کی بل موسم کې نه او کجوره هر ټیم کی دویم کجوري ونی مختلف دي ملکونه مختلف دي بعضې ونی په یو ملک کې په یو ټیم کې نو په بل ملک کې په بل ټیم کې ځکه چې موسمونه بدلېږي نو بل ملک کې په بل ټیم نو کله حینن په دې اعتبار شو علما وی د دې کجوري ونې مشابهت د انسان سره هم ډیر دی څومره ونی چې دی نو د دینه چې سر کټ شي نو هغه غټیږي خو چې کله د کجوري دی ونې نه سر کټ کنو هغه وچیږي لکه انسان انسان نه کلاس کټ کې خپ کټ کې ژوندې پاتې کیږي خو که سر دې کټ کنو ختم شي خدا مشابهت د هر انسان سره د مسلمان او کافر دواړو سره او حدیث کې خورازی چې د مسلمان سره مشابه ده نو مسلمان سره مشابه ده په اعمالو کې مسلمان هر ټیم عمل کوي او دا هر ټیم څه کوي میوه ور کوي ومثل کلمه خبيثه کشجره خبيثه مثال داغه کلمې پلیتی چې کلمه د شرک ده په شان داغه ونه پلیتی باندې ده بیکارا نتوست من فوق الارض ما لها من قرار ودرولې شوی د پاس راټو کولې شوی د پاس د زمکه نه نه دا غیر پار ټینګې دل مضبوطواله څه مطلب د شرک کلمه دومره کمزورې ده او بیکارا ده لکه بیکارا ونه یثبت الله الذین آمنو مضبوطی الله کسان چې ایمان راوړی دی فل حیات بالقول ثابت په وینا مضبوطی باندې په ژوند دنیا کې او فل آخرت او په آخرت کې دنیا کې و تعالی د توحید کلمه نصیب کی او په آخرت کې و تبیا بیا دا, دا نصیب کی دا کلمه او خطا کوي الله ظالمان د دلیل نه او د دې کلمې نه او کوي الله سچو غواړي علما وایي دا یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت دینه مراد توحید کلمه ده مؤمن له الله په دنیا کې هم نصیب کی مرګ په وخت کې ځنکدن په وخت کې هم نصیب کی او قبر کې او آخرت کې هم نصیب کی او کافر الله د دینه خطا کی د دینه معلومه شو فل اخره یعنی فل قبر سوال او جواب د نکیرینو کې نو د قبر عذاب دا د برزخ او د آخرت عذاب شو سوال او جواب هم د آخرت او د برزخ دی دنیا والا نه دی دا دنیا زندگی خو ختم شوه او چون کې هغه د برزخ زندگی اخرت سره ډیره مشابه ده نو ځکه او تکل کله بر اخرت ویل کیږي لکه القبر اول منزل من منازل الاخره دا د دنیا منزل نه دی قبر اولنې منزل دی د منازل د اخرت نه نو قبر کې زندگی هغه دنیوي نه کیږي هغه برزخی او اخروی کیږي هغه چا ویلي چې قبر هغه زندگی د دنیا زندگی ده یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت د علامه کاسانی په باره کې با پنځپیر شیخ صاحب مدذله العالی فرمایل علامه کاسانی د په ملک العلماء باندې مشهور بدائع الصنایع والا دیو معلم او د د خزو معلم و او زوی معلم دا څومره خوان کوي ټول علماو او د چې کله وی وفات کېده نو د مرګ په وخت کې دا آیت په خله باندې او د وفات شو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء دا بادشاہ سره د قاضي القضات شو او چې کله بادشاہ سره قاضي شو نو بادشاہ خط ولې ک زنانه تا کور والا تا قاصدان ولې گل او غیله خط ورک کور والا ته لیکلی چې زه د بادشاه سره قاضي شوم او کارونه ګڼ دي قضاوتونه دي درتلې نشم او دا قاصدان دي ته دې سره روان شه دلته به اوسېګو او جون به تیرو خزه خو عالم و هي چې خط وکته نو د خط په بل طرفه و تولی کل وې ته خو لنن قاضي شوې او دو نظر د فقه حنفي مسله یې راشوا چې زنانا هغه د پردي سړی سره غیر محرم سره سفر نشي کولای نو تا ماته داراولې ګل زبدي سره درځما او خط ولا ورکوي دا باغل ورکوي او زم نه خط چراغه علامه کاسانی چې کله خط وکته ډیر خپه شو او وی چې بالکل دا وګوره په اول ورځ زمانه دومره لوی خبره یې راشوا استعفای ورکړو زما قضاوت نه دی پکار الم تر الى الذين يتنغروا کسانو ته بدلو نعمت الله چې غي بدل کړي د نعمت الله په کوپر سره واحلوا قومهم دار البوار او دنه ک خپل کو قوم دار البوار کور د هلاکت تا هغه کور د هلاکت څه دی جهنم چې هغه د جهنم چې دنه وشي د یغیتا وبئس القرار او ډیر بد زید را ګرځیدو دی دا هغه نعمت د الله سو چې ایمان پرې خود د الله د نبی تابعداري پرې خود قرآن پرې خود ټول نعمتونه او خپل قوم هغه د قشانه پتیرو کې وساته لار د جهنم والای جوړ کړل امور ثلاثه الدافع للعذاب وای زما بندګان وای کسانو ته چې ایمان راوړې دي پابندی دې کوي د منځونو خرج دې کوي یو امنو دې دویم د منځ پابندی دریم انفاق دا درې واړه د عذاب نه بچکون کړي وای زما بندګانو ای کسانو ته چې ایمان راوړې دي پابندی دې کوي د منځونو او خرج دې کوي باز داغه مال نه چې ورکړې دې منګ دې تخکارا او پټ مخکې دای نه چرابه شیداسي او راز نه به خرڅول پای کې نه به دوستانا د قیامت راز الله د غزا چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکارا ورای د برنه باران پس راو پاسی پای باندې دار قسمه میونه رزق تاسو د پاره او تابع کړي د تاسو د پاره کیشته ډیر پاره چې چلیږي سمندر کې په حکم د الله او تابع کړي د تاسو لره نهرونه سمندرونه تابع کړي د تاسو د پاره نور اوس پوغمې همیشه او تابع کړي د تاسو د پاره شپه او راز واتاکم من کل ما سالتموه درکړي د تاسو تارغه شي چې تاسو غوښته لري غیلره لفظي معنی دا ده چې کم شي تاسو غوښته دی هغه دل درکړي نو ډیر اشیاء خو مونږ نه دی غوښته والله راکړي نو د دوی به څه مطلب نو دلته معنا وکا درکړې د تاسو تا دار غشینا چې تاسو غوښته دی هغه لرا کاغه په زبانه قالی او که په زبانه حالی کتا په جبه غوخته دی او کستا د حال مناسب او هغه درکړی دی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کشمارې تاسو نعمتونه د الله نو نشې شمیرې لغی لرا کم کم نعمت به شمارې بے شمار انعامات دربانی کړی دي ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خامخا ظالم دی او ډیر ناشکر دی دا سه آیت لګروست بیا راځي سورته نحل لګ راواړه وای آیت 18 سوار لسمه سپارا کی نو ځکه وی اول ته حال د منعم دی الته وی ان الله لغفور رحیم یقینا الله دې خامخا بخنه کون کې مهربان انعامات هم در باندې وکړل او رحم هم در باندې وکي بخنه هم د تو کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اوس د دې زینا واقعا ذکر کوي د ابراهیم علی السلام کله چې وی ابراهيم عليه صلوات و سلام او مقصد د دې واقعي رد دی په يهودو چې هغه مشرک نو او تاسو شرکونه کوئ کله چې وی ابراهيم عليه السلام رب زما وګرځو هاذ البلد دا خار امنا نامن والا وجنبني وبني يا اوسا تما زما زامن ان نعبد الاصنام د عبادت د بوتانو نه وجنبنی و بنیا ولغی د بوتان نه بچ نه وسه یعنی موږ په دې دوا په دې بچ کېدو کې همیشه پاتې کا دوام ته اشاره ده د سې معنی وکا همیشه د پاره بچو ساته ما او زما زامن د عبادت د بوتانو نه سوال راځي چې ولې دا يهودم داغي په نسل کې راتلل اولاد کې راتلل دا نور خلکم نو دا ولې بیا په شرک راغلي دا دعای نه قبول شوي بیا خو پکار دا چې ټول مؤمنان وې کنه نو الجواب دا وجنبنی و بنی یا دین مراد غنزدی بنی سلبی مراد دی دا نه چې غنی تر قیامت چې سونه زما په خاندان کې راځي دا ټول او ساتما او زما زامن د عبادت د بوتانو نام ای رب ای زما رب یقینا د ازللن کثیر من الناس گمراه کړي دي ډیر د خلکو نه نو ته چې وی چې بوت نه پیدا رسول شي او نه نقصان نو دا گمراه کول نقصان نشو نو بوت خو نه نه پر رسول شي او نه نقصان او د ازللن ډیری گمراه کړ نو دا نقصان یې ونه رسو نو نه نه د دې نشي رسول یعنی د دې د عبادت په وجه گمراه شو سبب دا د گمراهی د عبادت د غیر الله او اے رب زما یقینا دای چې د گمراه کړي دي ډیر د خلکو نه فمن تبعانی فانه مني پس چا چې زما تابعداري وکړه نو یقینا د زما مرګره دی او چا چې نه پرمانی وکړه زما یقینا ته بخنه کون کې مهربان بخنه کون کې مهربان نو ولې چې څوک نافرمانی کوي هغه ته به الله بخنه کوي او رحم به کوي نو بیا خو سم کار دی خلک دې کوي ګناونه کنه سوال پوه شوي نو جواب ته بخنه کون کې مهربان هغه چاته چې څوک توبه وباسي بعد التوبه یا ومن اسوانی فانک غفور الرحیم یعنی اسوانی ویلې ده کنه چې شرک نه بغیر نور نه پرمانه یو کی دا ابراهيم عليه السلام هغه تعالی وی چې لار شه زما کور بیت الله جوړ یما لار شه د بیت الله خواله د بیبي او بچي دی بوزا دی راغې او پاغه ځای کې بیت الله نو لا تعمیرم نو اسماعیل علی السلام وړو کې ماشوم بیا چې کله جوړو بیا خو هغه ځلمې شوی و اذ يرفع ابراهيم القواعد و اسماعيل بیا خو بیا خو ال جوړو چې هغه لوی شو هغه وخت کې لا نه جوړو الله وتوی د دل تفرید او تتزا د چراغه په دغه ځای کې هیڅ شی نو ټول مکه شال بیابان نه چته انسان په نظر راته نه چرته آباده په نظر راته نه چرته اوبوي نه چرته خوراک هیڅ شی نو شال بیابان او د خپل بیبي بی او اسماعیل علی السلام دواړه پرې خودل او دې روان شو مفسرین وای بیبي بی ول आवाज ورک الا من تکلنا یا ابراهیم تا مونږ چا ته پرې خودو ای ابراهیمه دلته خو نه انسان شتا او نه خوراک شتا او نه دوسه دوزه شتا مونږ بس کو دې جواب نه کوي روان دي بیا لګ بعد لګ وخت بعد आवाज ورک الا من تکلنا یا ابراهیم بیا جواب نه ورکي په دریم ځلې متوی الا من تکلنا یا ابراهیم دې جواب نه کوي اخر تا غبی بی وای الله امرک بهذا اي الله در تداویل دي نو دیو تمخ راواړه ویاو ما ته الله ویلی دي چې دای پرې دا وتته ځا بی بی ورته وی فذهب اذا ليزيعون الله زا په دغه وخت کې بچاره منګه الله نسکورای الله به زمون حفاظت کوي ځکه چې الله ویلی دی نو الله به زمون ساتنه کوي ډیره غیرتی خزاوا نو دا وړو کې ماشوم او بیبي پرې خودل او دته روان شو او چې کله ته لاړ داینه پنا شو نو بیت الله جوړ نو خو دغه طرف ته مخ راواړو او دا دعا یې وکړه ربنا انی اسکنت من ذریتی اے رب زمونږه یقینا ما استوګ نو ور کړې دا باز د اولاد زمانہ زکه چې ټول بچی نو اسحاق علی السلام شام کې پاتو بیوادن غیر زی زرعن پاګه کند کې چنه د فصل والا په خوا د کور ستا عزتمن کې ربنا ليقيم الصلاه رب زما دې د پاره چې قائم کې دې مونږ فسوګر زوزلونه د باز خلکو مینن ناسي وي اپ ادتن ناس ویلې وی نو بیا به ټول دنیا خلک مسلمانان کافران هندوان سکان ټول بر اخلاص نو زکه وی مینن ناس زلونه د باز خلکو چې مؤمنان دي وګرځو زلونه د باز خلکو چې میلان کوي د دیتا او رزق ورک دیتا د میونه او د د پاره چې د شکر وباسي بیبي ابراهيم عليه السلام لاړ او ګد حدیث ته لګي وبوي لګي کجوري وي هغه خلاص شو نو بخلاص شو اسماعیل عليه السلام تګ نو په پکار وي وبنوي چې ډیر تنگ شو د تن دینا نو دا بیبي ګوري چې څوک پیدا شي چې وبر ال راوړي نو دا د بیت الله نه رااله د صفا ډیرې تا دا صفا له ګوچت زیره صفا او مروه نو دا بچي پرې خو ده او د صفا په ډېرې ودرې دا غیر چا پیره او قتل که څوک په نظر راځي چې لګي وبت راواخ انسان چرته اوازونه مکړل خو چا ول आवाज ور نه کړ نو د صفا نه را روانه شو په مزه مزه کوزیدا مروا ډېرې لذي نو دا مینس کې زه کندو نو چې کله د صفا نه را کوزه شو د کندې ته شو نو منډه کړه دا منډه دی لواله چې د خپل بچی ته نظر نه پنا شو یې سن چې د تز نقصان ورسی نو منډه کړه نو چې بیا غا چړای شروع شي مروا سره نو الته بیا منډه بس کړه او په مزه مزه روانه شو او مروا ته وخته او مروا باندې ولاړه وا غیر چا پیر ګوري څوک په نظر ناراضي چغي وای څوک انسانو مواز نه ور کوي نو هغه نه الله چینه را روانه کړه چې چینه را روانه شو دې را منډې کړې چراله جبريل خطلو او هغه ځکه اوپر اوته دې زر زر داغې نه چې دینو کیر چا پیر نه خطا وکړه نخه ته دې لتا وکړه چې وبلګيري چې دا وشي نبی علیہ السلام وی رحم الله ام اسماعیل الله دې د اسماعیل علیہ السلام په مور رحم وکي کدی تی چینه نه نه وتاو کړي نو دا روانه چینه وا خو دې ته نه خطا وکړه غو به را باندې کړی نو هغه نه نه خطا وکړه لوخي ډکړل ادا وب بس مور ار وخت بیاوي نو بیا رو رو خلق دی لرالل چې یو ځل قافله روانه و پلار او هغه تیرېدل نو دیځه کې به مرغۍ را کته کې دی هغه وی الکه دغه ځکه جوړې صوب دي دا مرغۍ تاویږي را تاویږي یو کس راولېګ نو هغه وبولې دی نو عربو کې د وبو ډېر تکلیف وو نو بیا به قافلې والا راتلل او به بدل تنوړي بیا د جرهم قبيله خلک رالل او هغه وی چې موږ دلته اوسېږو اوسېږي لوی ملک دی کنه ما ته زوای وای دلته دا چینه ده نو ته موږ دې ته پرې دی او کنه نو هاجره هاجره رضی الله عنها ورته وی پرې دمم خو شرط بدای چې چینه کې برا سره داوا نه کوي ازنه چې سبب بیا وای دا دادی واغ دی ما وته نه پرې دی وای نه چینه دې ستای خو موږ چې ته صرف وپوس کوی بالکل سکي نو په دې طریقه بیا دا خلک چې مکه کې آباد شوه دی دا دی وبو پس راغلی دی چې مکه کې وب چرته وي خوراک خو بار زین راوړي خو وب کم زین راوړي نو دی په دې چې نه پسې ابي زمزم پسې رااله لو دلته آباد شو بیا لوی خاندان جوړ شو اسماعیل علی السلام لوی شو په دې جرهم قبیله کې واده وکړ چې واده یو ک ډیر وخت بعد ابراهیم علی السلام راغې او ملاقات لا چې زما د اسماعیل علی السلام تپوس به وکم اسماعیل علی السلام نو واده کړو ګوره وا انو आवाज یو ک چې اسماعیل څه شو هغه ښکار لتلې دی نو وای ژوندم څنګه دی وای ژوند خو ډیر کمزورې دی خوراک هم نشتا اسکاک هم نشتا خپل مجبوري او تکلیفونه او ته یاد کړل ابراهیم علی السلام وتوي ښا و چې خاوند دراشي وتوي او بابا راغلو او سلام یې کوو او وی چې د خاون ته دی وای چې دا درشل دی بدل کا هغه لاړ وای ما زنه شمی ساری دی اسماعیل علیہ السلام چې راغې خزه و تټوله قصه وکړو هو دا خو زما پلار راغله ابراهیم علیہ السلام راغله نو دا چې وی چې درشل دی بدل کویاو تا نه تپوسونه کړی و یو معنی د ژوند تپوسو کو نو ما ته داسې داسې وی نو دا زما پلارو ما ته ویل چې دا خزه د طلاق کا دا د ساتلو نه ده چې دا خپل د تکلیف اظهار مخلوق ته کوي نو بس ما ته پلار ویلی دی او هغه د سپلار دی چې داغه خبره خو به خود منم په ما طلاق یې خزه له طلاق ورکړل بل واده وکړ او چې بل واده وکړ بیا سو وخت بعد ابراهيم عليه السلام راغی نو بیا یې تپوسو کا اسماعیل علی السلام کور کې نو بیبی نه تپوسو کو ژوندم څنګه دی وی الحمدلله د الله رحم دی او بدی او غوخي دی او بس مزید هیڅ شي کمې نشته دعای ولا وکړه الله په دې ارسه کې ولا برکتونه واچوا او هغه ته وی چې خاوند راشي ورته وی چې دا درشل وساته دا بدل نه کی چې اسماعیل علی السلام راغې دی بی بی وته قصه وکړه بابا راغله او تاته سلام کو او چې دا درشل بنه بدله وې دا زما پلارو او ما ته وې چې دا خزه طلاق نه کی دا صحیح خزه ده چې دا تا سره گزاره کوي او د خپل تکلیف اظهار بل چاته نه کوي نو داغه حالت د ابراهیم علی السلام او دا چې نن حاجیان یا د عمره والا سعی بین الصفا والمروه کوي د دې حکمت هم دغه چې دا غمنډ وی چې هاجری رضی الله عنها والي وی هغه خو د بچی د وبو د پاره والي وی خو د اخلاص وی هغه الله ته دون خوخه شوی چې حاجیان او عمره والا باندې واجب کړی چې دا سعی وکوي او دا منډه به وای که تاسو خیالي دی میلین الاحزرین اوس خوغه ډیره سہولتونه دي خو د غشنه راډونه لګولي دلته به منډه وي او دینه چې واوړي بیا په مزه مزه زی نو ابراهیم علی السلام دا دعا کړې و ربنا انک تعلم ما نخفي وما نعلن نور دعاګانې وس خو یو مسله واوري قرطبي دلته لیکلي دي وای دا خصوصیت د ابراهیم علی السلام او بل چاله دا نه دی جایز چې هغه خپل بچی د قشانه بیابان کې پریری چې نه انسانانی نه خوراکي نسکا کې یو نه انتظامی او دی وی زما زده دین خدمت کوم او زما خزه او زما بچی به الله ساتي نو بل چاله دا نه دی جایز وای ابراهیم علی السلام کدا کړی دي نو ابراهیم علی السلام دا په خپل خوخه نه دی کړی ابراهیم علی السلام فعل ذلک بامر الله داغه د الله په حکم کړو او په حدیث کې دا ټکی راځي چې الله امرک بهذا بیبي ور لاواز ورک چې آیا الله درته دا ویلی نو هغه ته خو الله ویلی نو الله هم ساتل کنه او زمزم ولا راويستي او تا ته خو الله داسې نه دی ویلي نو کته داسې پرې دی او نقصان او تورزه د نتب ګناګاری پتا دعوت داسې فرض نه دی لکه څنګه چې پاغه فرض وو او تا ته الله داسې حکم نه دی کړل لکه څنګه چې هغه ته کړو نو تب اول بچی سنبال کی محفوظ ځای کې به کینې خرچه او نفقه به ولا برابر کې نو کې بیا تار سکے د دین خدمت کې نو کوا خدا سی بنې چې ارسه په الله وراله بس الله به ساتي او ته ګرځا او بس الله شتا نه اول باغی الاسباب برابرې ربانا انک تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمونږ یقینا ته پويږي پاره چې مونږه پټو پاره چې مونږه ښکارا کو او نشي پټه دی په الله باندې سشي زمکه کې او اسمان کې حمدونه دی الله غي ذات لرا چې وې به خماته سره د بوډاوال نه اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام الله شکریا ادا کړي یقینا رب زما خامخا قبل اون کې د دعاګانو دی دا دعاګان یادې کاو دا وایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ای رب زما وګرځو ما پابندی کونکې د مونز یعنی د ټول دین او زما د اولاد نو الله د دین پابند جوړ کا ای رب زما قبول کې زمونږ دعاګانې ای رب زمونږ قبول کې دا دعا ربنا اغفر لي ولوالدي اے رب زما بخنه او کما تا زما مور او پلار تا نو مور او پلار ته ولې دعا کوله کافرو نو جواب دا هغه وخت کې ولا کړي و چې پته وته نه و فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من بس آسان جواب داري اے رب زما بخنو کې ما تو زما مور او پلار تا او مؤمنانو ته په کمر ازبانی چې قائم بشي صاحب دای ولی وی زکه پته د بخنی هغه ورځ باندې لګي ولا تحسبن الله عافلا تسلی ګمان مکوا په الله د نا خبر عما يعمل الظالمون دا غنا چې عمل کوي ظالمان الله د ظالم د عمل نه به خبر نه دی میمون ابن مهران رحمت الله علیه وی دا آیت وعید دی د ظالم د پاره او تسلی ده د مظلوم د پاره ظالم له وعید دی چې ظالما ظلم مکوا الله ستا ظلم ویني او مظلوم له تسلی ده که ظالم پتا ظلم کوي نو تاسو الله تخکاری ستا تپوس به الله کوي واشو غیله پکې تسلی ده دا مو ای چې ګنې الله تعالی نه خبر انما یؤخرهم لیومن یت نو ولې چې دا دومره ظلمونه خلق کین ولې نه تبا کوي چې په شابه اړولې شوی پورته کړې شوی وي سرونه د دی اول د ډېر hebat نه بره بره ګوري او خط خپوته بډو ګوري نه نه به واپس کیږي دی ته نظر د دی او زړونه بد دی هوا خالی دار خیر نه وان زر الناس وير وخلق لرا فکمر چې براشدې تعذاب پس وای باغ کسان چې ظالمان دی رب زمنګا ورسته کې منګه تر نیټې نږدې چې قبولواله وکومنګه د دعوت ستا او تابعداري وکومنګه د پیغمبرانو الله به او عینه وي تاسو چې قسمونه خوړل په خوا چې نه وي تاسو د پاره من زوال سزوال ان انتقال د دنیا نه آخرت ته بدلیدل یا من زوال معنا من عذاب چې نو تاسو د پاره سا عذاب او سیدلې وې تاسو په زاینو دای کسانو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو او خخ کار شیو تاسو ته چې سرنګ کار کړو مونږ پدای او بیان کړو مونږ تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم په تحقیق سره تدبیر کړو دای تدبیر ددای او د الله سره لیکل شوی دی دای تدبیر دا ان مخفف من المثقل کا یعنی یقینا او تدبیر ددای چې لریشیو داغه د وجنه غرونه دومره سخت مکر او تدبیر کړو د حق پرس خلاف چې غر خلاف شوی نو غر به لري کړی حق پرس بیا هم پسو په خپل مشن ټینګو وغه ته زنه ویلی یا و ان کان مکرهم ان نافیکا او د جبان نه به مراد کی حق پرس خلق وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ مَا نَوَ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ نو تدبیر ددای لتزول منه الجبال چل رشی وې داغه د وجنه غرونه حق پرستو مثال لکه د غرونو او د دې دومره سخت تدبیر نو چې غری اخوا کړي وي اغه ته د دې تدبیرونو هیڅ نقصان نه رسو فلا تحسبن الله پس ګمان مکو په الله مخلف وعده رسولا خلاف ته انکه د خپل وعده د خپل پیغمبرانو سره دا نګینی چې الله خلاف کړي دي دا کله کله امتحانن الله تاخير راولي یقینا الله دې غالب خاوند بدلې غستو یوم تبدل الارض اذكر یوم تبدل الارض یاد کاغه واخه په کوم راز باندې چې بدل بشي د ازمکا غیر الارض بغیر د دې ازمکه نه یا خدا معنا ده خاوند بدلی غستو دی کلا په کوم راز چې بد ازمکا بدل شي نه قیامت به قائم شي نو بدلیدل د ازمکه څنګه دي دوه مطلب دي یو دا په کوم راز چې بدل بشي د ازمکا تبديل د وسب مراد دی بدل بشي د ازمکا بغیر د دې ازمکه نه څه مطلب غرونه به والوزي دریابونه به وچی ونی به ختم شي او اوار میدان بشي نو هغه وسب بدل شو کنه یو لوی میدان بشي علامت البصر چې ګوري شی په نظر ناراضي او دویم یوم تبدل الارض په کوم را چې بدل بشي د ازمکا تبديل د ذات مراد دی د ازمکا بل ریشي بل ازمکا براشي هغه به د سشي د سپینو زرو او د اسمان بل ریشي بل اسمان براشي هغه به د سرو زرو د کې تبديل د ذات مراد شو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها و یا رسول الله چې د ازمکه بدلیږي او بل ازمکه ردی په ځای قائمیږي نو د انسانان بچرته زی نبی علیہ السلام ته وی علی الصراط دی په پل صراط باندې الله په خپویږي په کومه راز چې بدل بشي د ازمکا بغیر د دې ازمکې نه اسمانونه او ښکارا بشي د الله تا چې یک یو زورا ور دي وترل مجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسفاد ویني بت مجرمان په دغه وخت کې تړلې شي وي په زنجیرونو کې پرشتو به تړلی او روان کړي وي سرابی لهم من قطران کمیسونه دا غي به د ګګړو نه چې ور خکې وتغشا وجوههم النار او پټکړي به مخونه د دلار اور د دې لپاره چې بدل ورکړي الله ریو نفس تا داغه چې کوم عمل کړي دی یقینا الله دې زر حساب کوونکې هاذا بلاغ للناس ترغیب قران ته دا قران عظیم تبلیغ دی د خلکو د پاره خلکو ته دا ورسوي هاذا بلاغ للناس مهنت بکول غواړي او دومره مهنت چې یو یو نارینه او زنانه ته قران ورسي دانا چې بس یو څو کسانو ته خالی وایا هاذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دی د خلکو د پاره دا قران به ټولو خلکو ته رسول غواړي ولینذرو به اور سړی دې کې خپل کردار ادا کوي عالم دې بیانې طالبان دی وتناستی عوام دی ول خدمتونه کوي او لار دی وت جوړي دلته بیان کا دلته بیان کا خلق دی راجمه کوي په دې طریقه به قران عام شي هاذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دی د خلکو د پاره خلکو ته قران بیان ک ګنټه تقریر وکي او یو آیت پکې ونه وي یو حدیث پکې ونه وي دا تا څه شی بیانول قران مړ اور سوا قران خلکو ته بیان ک خلکو نن مقصدی شی پرې خو د نور خبرو باندې ون خطل او ترتیب د سوراتونو کې 15 نمبر دی پس د سوره ابراهیم نه ربط د مخ کې سره داري مخ کې صورت کې تذکیر ذکر شو به ایام الله پدې کې داغي حسرت او افسوس ذکر کوي د اسلام د پاره چې بیا ورمان کوي خو وخت به تلې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دوی میت کې یا مخ کې تذکیر به ایام الله په دې کې تذکیر دی بنزول العذاب علی المنکرین یا مخ کې صورت کې اجمال د مکذبین او دلته تفصیل دی یا مخ کې ترغیب او قران ته په دې صورت کې ترغیب دی قران عظیم ته داود صورت تخویب دی مجرمین ته په ذکر د اقوام مکذبه او مهلکه او خمسه باندې چې الله وی زما نه پرمانی مکوا ینه داسې عذاب به باندې راولېګم لکه څنګه چې دا مخکنی هلاک کړی دي قوم د لوط علی السلام یو قوم د شعیب علی السلام دوا قوم د صالح علی السلام درې او مستهزئین او سلو پنزم المقتسمین دا پنځه قومونه به ذکر کی او دا د دې صورت داوا شو خلاصه د صورت صورت درې بابونه ده اول باب 15 آیت پورې ده دې کې ترغیب ده قران ته تخویب ده منکرین ته او زجر ده زورن ده منکرین د قران او منکرین د رسالت ته امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تمنی او پارزو د مشرکانو ایمان او اسلام پس ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دارنګي صورت ممتاز ده په واده د حفاظت د قران چې الله یې موږ د قران حفاظت کوونکیو او صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په بیان د مستهزئینو او د مختصمینو او دارنګ په بیان د خلقت د انسانانو د پلار او د پیریانو د پلار الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروفو ترغیب قران ته تلک آیات الكتاب دا آیتونه د کتاب و قران مبین او د قران واضح بیان کوونکی کتاب نه مراد قران شو او قران مبین نه مراد قران عتب د یو صفت په بل صفت یا کتاب نه مراد مخکنی کتابونه او قران مبین نه مراد شو قران او کتاب جنس ته کتابونو تویل کیږي ټول ته مبین لازمی هم راضی ښکارا دلیلونو والا او مبین متعدی هم راضی ښکارا کون کې حق د باطلونه ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما دو معناګانی دي یو معنا ډیر کرته خوخی واغ کسان چې کافران دي کاش کش وې د مسلمانان تکثیر د پاره استعماليږي ډیر کرته به خوخی هر وخت به دارمانی کاش چې دنیا کې اسلام قبول کړو یا ربما د تقلیل د پاره کلا کلا خوخی باغ کسان چې کافران دي کاش کوي د مسلمانان دا ولی دا زکا کر تقلیل معنی شي نو نور کله خو بدای چغي وباسي وزګار بنې د ارمانونو ته خو کله نا کله چې هغه چغو کې ستړي شي نو بیا وایي کې ایمان هم راوړل وینې څومره بخوا نو دا به کله کله نور خو به غریبانان عذاب کې په مبتلای ځان نه به خبر نه یعنی په تکلیف کې وي نو دواړه معناګانی سید خداوله معنی ډیره مشهوره ډیر کرته خو خیبا کسان چې کافران دي کاش کوي د مسلمانان سوال راځي ربما یود الذین چې دا خو با ربما نه دلته ربما یود الذین دلته د کافرانو ارمان ذکر ک قرآن کې د درې قسم خلکو د د ارمان ذکر راغلی دی یو د کافرانو هغه دا دی چې کافر به دا خوخی کاش کدی مسلمانان وي دویم مبتدی به دا خوخی کاش چې ما د رسول تابعداري کړې وي ارمان به کوي خو وخت به تللی او هغه سورته فرقان آیت نمبر 27 وشتم لګو ګورئ سورت فرقان آیت 27 ویشتم د نولسمې سپاره اول مخ لقد ازلنی ان ذکر بعد اذ جاءنی په تحقیق سره اړول او مزد قران نه پس دا غینه چې راغله او ماتا زبې قران ته نه پرې خدما ویل دلته مزه او مکینا کاش چې مې د سره لین دین نه وي نن به ماته ډېر پیدا ملاو شوی و نو د نبی من د تابعداري نه چې څوک منکري اب ارمان کوي او دریم دریم ارمان کوونکی هغه بسو کی چې چا قران تشا کړي وا قران نه اورید وګوره سورته ملک لسم آیات نه هشتمه سپارا دا ارمان به ولی کوي ځکه دنیا کې نه د بل نه اوریدل او نه د خپل عقل نه کار اغسته یا کاش شوی منګه چې بل تم غوکه خوده وي او یام د خپل عقل نه کار اغسته وي نن به منګه جهنم ته نه راغله خونم د بل منلا او نه پخپل پویدو نم قران اوریدو نم د عقل نه کار اغسته ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر کرته خوخی باغ کسان دا سو وخت کې یو قول داري چې کله ولا پرشته راشي او روح ته اخلي هغه وخت کې بارمان د اسلام کې دویم په قیامت کې چې کله الله وایي چې دا مؤمنان ته بهر کې د جهنم نه نو دای په ایمان پس ارمانو کې او اسلام پسې پرې دا وې دی لاره چې خوراک کوي او سکه واخلي او غافل کړي دی لاره امیدونو په زر دی چې دی به پواشي و ما هلکنا من قريه ندی هلاک کړي موږ یو کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر داغه د عذاب د پاره لیکل معلوم نیټه معلومه نمخ کیږي یو امت د نیټه خپل نه ونرستو کیږي وقالو وای د ایه الذی زجر په انکار د رسول یا نه را لیګو مونږه ملائک مگر په عذاب چې پرشتي را لې خو عذاب په باندې را نازل کینو وما كانوا يزمون زورین او نه بيدې په دغه وخت کې د مهلت ورکړې شو نه انه ان نحن نزلنا الذکر ترغیب قران ته یقینا مونږ را لګلې قران و انا له لحافظون مونږ د قران خامخای حفاظت کوونکیو الله وی د دې حفاظت زکوما قرطبی لیکلی دی مامون الرشید هغه یو يهودي له ډیر دعوت ورک یا نصر يهودي لاو د اسلام دعوت ورک او ته وی چې مسلمان شه هغه ته وینا سړی ډیر تکړه او ډیر او تمینت یو که خونه مسلمانې ده بل کال چې او قتل هغه سړی مسلمان شوی نو د دې تپوسو ک چې ته څنګه مسلمان شوې تعالی خو موږ ډیر مینتونه کول او تا ایمان نه راوړ وای ما ځان سره سوچ وکړ چې زګورم چې کم دین صحیح دی نو ما د تورات درې نسخې ولیکلې د یو بل نټولې بدلې بدلې او ما د يهودو مدرسې ته یوړې هغه زمانہ واغسته او بالکل هغه په غلطي پوي نشو بیا مې د انجیل درې نسخې ولیکلې او ټولو کې مې تغییر تبديل راوست او مخکې روسته مې کړل او سمې ته کټ کړ او سمې پکې د ځان نه عبارتونه ولیکل د نسواراو مدرسې لاړم او هغه لمه ورکل چې دا مې لیکلي دي او هغه زما ډېر قدر او عزت او کومانه واغستل وی قتل راوی قتل پسم پوی نشو پکې وای مزه پوي شو چې دا دینونه دغه خلکو د ځان ډیر تغییر او تحریف کړي دي او دا کتابونه وساغه پاتې نه دي وای بیا ما قران ولیکه درې نسخه او هر یو مې د بل نه بدل کړه مخکې مې کړه روسته مې کړه پکې یاتونه سمې ته لری کړل سمې رضان عربي دن نکړه پکې د مسلمانانو مدرسې ته لاړم او هغه ته مې پیس کړ چې دا مې لیکلي دي او زما به ثواب کیږي دې کې سبق وایي هغه چې زمانه واغسته او یو طالب کولا وکړل نو پای کې وې و دې کې خدا زې غلط دې دې کې دا زې غلط دې بس هغه غلطي په کې راويسته او زته په تیخ ترالم زه پوه شوم چې دې کې څوک تغییر نشي کولای الله د خپل کتاب حفاظت په خپل کړی دی یا و انا له لحافظون موږ د دې نبی خامخا حفاظت کوونکیو الله د نبی حفاظت کړو په خپل مرګ وفات شو د چا د لاس مړ نو ته قران وای الله د قران حفاظت کوي نو ستا حفاظت به الله کوي د استهزاء لرا فزلونو د مجرمانو کې ایمان نه لري د په دې نبی باندې او په تحقیق سره تیر شوی دي سنت الاولین طریقې د عذابونو دړمبنو خلکو ولو فتحنا عليهم بابا من السما يرکی دیشی معجزه و تراشی ویمنی او کرا کولاو کړي موږ په دې باندې دروازې د بارانه فزلوا فيه يرجون په شروع شوه دې پې کې چې خطل لقالو نو خامخا بیا بم دی وي انما سکرت ابصارنا یقینا باندې کړې شوې سترګې زمونږه که دومره لوی معجزه ورکی چې اسمان ته وخیږي کنه نو بیا به وای چې مجم باندې چا نظر بندي کړي و مړه موږ په دې ځای کې وسم ذهن کې داو چې موږ تلیو بلکې موږ یو قوم یو چې جادو را باندې شوی دی بیا هم نه مني ولقد جعلنا فی السماء بروجا اوس دویم باب تر 50 آیات پورې پدې کې اته دلایل عقلیه او بیا دا هغه چا حال چې چا تکبر کړو واقعي د ابلیس علیه اللعنت او بیا تخویف اخروی او زیره اول دلائل ولقد جعلنا فی السماء بروجا په تحقیق سره ګرځولې د منګ اسمان کې لوی لوی ستوري او خسته کړې د منګ د اسمان د پاره د کتونکو وحف او حفظناها او ساتلې د منګ د لاره دار شیطان رټلې شوی نه مگر هغه څوک اس طرح کا سما چې پټ کې دی غواګ ورپسې شي شغله بالا چې کم شیطان خیجی په شغلو وشته کیږي ول ارض مددناها زمکه غړولې د منګا غیلارا او ګرځولې د منګه پې کې غرونه مضبوط و ان بتنا رازر غن کړي د منګه په دې زمکه کې من کل شیء موزون دارشینا موزون یو معنا موزون معنا معلومه یا من کل شیء موزون یعنی ما یوزان هغه چې تللې شي وزن پکې یا موزون معنی معدود د شمیر وجعلنا لكم فيها معايشا غرزولې دې موږ تاسو د پاره د زمکه کې اسباب د ژوند ومن لستم له برازقين او هغه څوک چې نه تاسو هغه رزق ورکون کی دا سه مخلوق می پیدا کړي دي چې تاسو هغه رزق نشي ورکولې و ایم من شیء الا عندنا خزائنه بل دلیل شپغم نشته ریس یو شی مگر موږ سره داغه خزانه ډکی دي نرالی ګمږم اغه لره مگر پانداز معلومه ارش خزانی د الله سره خورالیږي د اندازې مناسب چې څومره ضرورتي خلکو ته ومان تم له بخازنین بل معنا به مانعين نه تاسو هغه لره منع کون کی چې الله ورین سوق به بیا ایثار کی و انا لنحن نحيي ونميت تم دلیل یقینا منګه خامخا ژوند کول او مړ کول کو و نحن الوارثون منګه میراثون کی ولقد علمنا المستقدمين منكم په تحقیق سره معلوم دی منګه تا مخکې کیدون کی تاسو نه او په تحقیق سره معلوم دی منګه ترستو کیدون کی سمانا چې د نیکی کار ته مخ کې کیږي الله وی پاغیم ز پیغام او چې دا رستو رستو کیږي چې ما ته سو کو نه وای چې چاند راوړه او ما ته سو کو نه وای چې دا د نیکی کارو کا شاته شاته کیږي الله وی دام ز پیژنم یا مخکې کېدونکي اول سب ته چې وی اول سب کې ډیر ثواب او چې دا شاته شاته دي چې د تیخت تر نږدې ما هغه هم الله ما ته خخکاری چې بیا څنګه تراوی سلام وګرځي د وتر د سره د فرض وکړنه چې بس سنت ځان لزان لوکو تخت دا هم الله وی ز پیژنم ولقد علمنا بل معنا پویګو منګه معلوم دی منګه تمخ کی کی دن کی په مر کې چې چا نمبر مخ کې دی او د چا روستا الله ته دار چا پته ده چې د دنه ټب مخ کې او د بروستی دانه نه چې ګنی بس لکه د چرګانو والا چې لاس وردن کې چې کم چرګې لاس لراغه او لاس چاړه پر راکګی نه الله چې کم څوک وجنی نو مخ کې نه لیکلی دی به مخ کې مړ کیږي به مخ کې مړ کیږي دی بروست مړ کیږي بروست مړ کیږي او د پیری واقعا مخ کې تیرا شوی دا په تحقیق سره پیدا کړی د منګ انسان من سوال سوال داغه وچ خاورې نه من همئن هغه غلې شوی مسنون خمبيره شوی نه وچ خاور وا هغه واغه غلو به پرې خود چسلیخ پکې پیدا شي نو خمبیره شو ول جانو پیره خلقنا هو پیدا کړی د منګه داغه اصل من قبل پخوا من نار سموم داغه اور گرم نه یا داغه اور خالص نه ویس قال ربک للملائکه اوس واقعا د ادم علی السلام او د شیطان ذکر کئ دا په دریم ځل دا واقعا را روانه ده سلورم ځل به بیا بنی اسرائیل کې راځي دلته مقصد داغه چا حال ذکر کول دي چې تا تکبر کړي دي شیطان تکبر کو نه څنګه ذلیل شو کله چې وی ستاره پرشتو تازه پیدا کونکې مې یو بندا د وچ خاوري هغه غلې شوی خمبيره شوی نه پس کله چې ما برابر کاغې لار او پوکې مې او که پاغه کې د خپل روح پس پرې و زیغه ته سجده کونکې پس سجده وکړه پرشتو ټولو په یو ځل مگر ابلیس نکړه انکار وکړ چې شر سجده کوونکو نه وی الله ابلیسا سدی تا د پاره چې نشوي د سجده کوونکو نه وی هغه نه مزه چې سجده وکم یو بنده تا چې پیدا کړل تاغل را د وچ خاورې خمبيره شوی هغه غلې شوی نه وی ورته الله اوزا د دې جنت نه یقینا توي رټلې شوی او یقینا پتاوي زمالانت تر قیامت وی غیر بزما مهلت را کمال را تر رس تر دوباره پورته کېدو وی الله یقینا ته د مهلت درکړې شو نه تر رز د وخت معلومه پوري چې اول شپېلې وي قال غوی رب زما رب فبما اغويتني په سبب داغي چې زما ژوند پریشان ک خامخا زبخ کار کوم د ته پزمکه کې ګناونه خيستا خيستا وخ کار کوم د تزمکه کې ګناونه او خامخا گمراه کوم بدای ټول مگر بندگان ستا د دینه چونکړې شوی غوړه شوی چې هغه نه کاندي اب بچي دارې دروازې د پاره د دینه حصي به مقرره دارې دروازې خپل خلق بیا به په وردن نه کیږي ان المتقین فی جنات و عیون ازیره یقینا متقیان به په جنتونو او په چینو کې دنه بشي د یغه ته په سلامتیا امینین پامن به د مرګ نه یا د عذاب نه یا د یرینا لری به کومنګا هغه چې پسینو د دې کې دي د خفقان نه رونه رونه به په تختونو به مخامخ ناشتي